یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون دې دنه دویم باب شروع کی او دا څلوېختم آیات پورې به چلی په دې کې سلور قوانین ذکر کیږي د پاره د جهاد په سبیل الله مجاهدینو دا قوانین خپل کې دا په عمل کې راولي کامیاب بشي او کله چې الله تعالی دغه ذکر کوي قوانین نو ذکر کوي آثار د پاره د آثار د تقوا ذکر کې یو به الله تعالی دا ذکر کې چې ځان کې تقوا او پرهیزګاري پیدا کړي نو کله چې تقوا او پرهیزګاري د ځان کې پیدا کړله نو بیا آثار د تقوا ذکر کیږي او آثار د عدم تقوا ذکر کیږي کم مجاهدینو کې پرهیزګاري دغه حال وګورئ او چا کې چې پرهیزګاري نشته نه دغه حال وګورئ یا ایه الذین آمنو بیا یا ایه الذین آمنو راوړل شو کامل مؤمنان تی مراد دی چې هغه مجاهدین دي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو دا سورۃ البدر ده دا جهاد سورۃ ده اے ایمان والو اطیع الله و رسوله او تابعداری کوئ د الله او د الله تعالی پیغمبر ولا تولوا عنه او مخ ماړوي دغه نه وانتم تسمعون او حال دار چې اوري تاسو قران او سنت وانتم تسمعون اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکړئ ولا تولوا عنه عنه ضمیر مفرد دی او مخکې مرجع دوه چیزونه دي یو لفظ د الله دویم رسوله نو مفسرینو دغه جواب کړی دی چې اطاعت د الله تعالی او اطاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شی دی کنه من یطیع الله فق... من یطیع الرسول فقد اطاع الله دا دوه یو شی دی دیو جن ضمیر د مفرد ذکر شوی بل پدې کې اشاره ده دې ته چې د الله تعالی په تابعداري او د نبی صلی الله علیه وسلم په تابعداري کې به توپیر نه کې فرق بنه کې بلکې دواړه به منی ولا تولوا عنه او مخ ماړوي عنه د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر د تابعداري نه ولا تولوا عنه بمخالفه امره د الله خلاف بنه کوي د الله تعالی پیغمبر خلاف بنه کوي وانتم تسمعون او حال دارج تاسو اوري قران او حدیث دا د مزیدی تاکید د پاره دی یعنی سره د دینه چې تاسو ته الله تعالی کتاب بیانیږي الله تعالی د پیغمبر حدیث بیانیږي نو تاسو بیا هم د الله د الله تعالی پیغمبر خلاف کوئ دا به خو بیا ډېره زیاته غلطه خبره و انتم تسمعون دا خو هله چې وایه خوري که نه چې د الله تعالی کتاب بیانیږي هغه واوري په هغې باندې ځان پوه کړي مجاهدین له پکار دي چې په خپل مراکزو کې خپل مرکزونو کې مکمل د الله تعالی کتاب د درس اهتمام وکړي که خپل علما کرام سره باید هغه هغه ته درس شروع کړي او که خپل علما کرام سره نه نو خپل مسؤل نه مطالبه وکړي چې موږ د پاره عالم پکار دي چې زمونږ په مرکز کې دا سي زمونږ جماعت دی او نږدې ورته کورونه دي مونږ به راجمع کیږو چې د الله تعالی کتاب مونږ ته بیانوي او وسره حجت بالکل په مجاهدینو باندې په عوامو ټولو باندې حجت قایم دی ځکه د الله تعالی کتاب بیانیږي هر کور ته چیرې اواز رسی نو ټولو مجاهدینو ته عموما دا خبر کوم چې د الله تعالی کتاب ته توجه وکړي او بیا خصوصا د تحریک طالبان پاکستان مجاهدینو ته دا خصوصي خبره کوم او د مجاهدینو د مشرانو نه مې دغه مطالبه ده باید په خپلو مامورانو باندې خپلو کشرانو باندې د مسئول یو کاردار چې د خپلو مامورانو اصلاح وکړي نو خپل تاسو دغه اصلاح ته وزګار یې نو ډیره زیاته خره کنه یې وزګار نو دا خو دې ته مونږ وایو عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل دا خو تحریک طالبان پاکستان دی کنه دې کور چا شخصي خبره نه کی په دې کې مونږ الحمدلله خپل عقیده وایو خپل موقف مونږ په دې کې وایو دغه سي د نوی تازه ترین حالات چې کوم پاکستان کې کیږي نو خپل اوریدونکو مؤمنان مسلمانان دغه نه خبرو نو باید مسؤلین ته دغه عارضه کوو دغه درخواست کوو ته چې مجاهدین باندې د عمر ریډیو نشریات اوریدل د لازمی کوي الله تعالی باندې دې پښتنه کوي چې تر دې خپل مامور اصلاح په څه طریقې باندې کړی ده چې هغې په جهاد کې په خپلم سستی کوله او دغسې نور مؤمنان مسلمانان د هغې نه منع کول نور خلک د هغې نه منع کوي او دغسې الله تعالی زورنه ذکر کوي مؤمنانو ته چې د منافقانو اخلاق په ځان کې مه پیدا کوئ د الله تعالی مجاهدینو ته وایي ای مجاهدینو د منافقانو اخلاق په ځان کې پیدا نه کوي منافق په خولې باندې وایي خولې کې تابعداري نه کوي نو تاسو چېرته داسې ونه کوئ یو طرف ته د الله تعالی د دین داوی کوي د الله تعالی د قانون او د نظام داوی کوي او هغه قانون او نظام د پکې نه نو منافقان هم دا کار کوي نو الله تعالی چې دغه بشاند کې نشي چرته ولا تکونو کلذین هم کېږي بشاند دا کسان باندې قالو چوي سمعنا اوریدلې دی مونږه هم لا اسمعون او حال دار چې دیونه اوریدلې په دل سره په غوګونو باندې او ریلی کې نزله ته خبرند کوزه کړي وهم لا اسمعون قبول کړي نه منافقانو دا خبره ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین داوی د دا ایمان کوي خو لیکن نزله ته خبرند کوزه کړي ځان باندې عملی کړي نه ده دا آیات دلیل لري پرې باندې چې څوک یو قول کوي خو لیکن عمل پاغه باندې نشته دا علامه منافقت ده او دا قول ته پیدا نه ور کوي دا دلیل دی علت دی ما قول لپاره نو منافقانو په شان د کې اوصاف په ځان کې مه پیدا کوئ ای عمومي مسلمانانو او خصوصا مجاهدینو ځکه د الله تعالی په نسبت باندې په ټول زنده سرو کې بدتر خلک دا منافقان دي او هغه خلک دي چې هغه کانه دي دا اورېدلو د حق نه او چاړاګان دي د ویلو د حق نه او عقل پکې نشته لري الله تعالی په دین باندې ځان نه پوهه کوي دا په ټول زنده سر کې دا ټول نه بدتر خلق دی او دغه څوک دی منافقان دي نو تاسو د هغې خوی بوی په ځان کې مه پیدا کوئ ان شر الدواب یقینا بدتر د دین د سر نه عند الله د الله تعالی په نس باندې اسمو هغه دی چې کانه دي د حق نه البکمو هغه دی چې چاړاګان دي د حق د ویلو نه اسمو کانه دي د حق د اورېدلو نه البکمو چاړاګان دي د ویلو د حق نه الذين کسان لا یعقلون چې هغه عقل نه لري لا یعقلون نه پوهېږي په حق باندې دی به په پوهه کړی وي ولو اسمعهم او که واوروي الله تعالی دیو ته په داسې حال کې چې په دیو کې د طلب د خیر نشته لري لتولو نو دیو مخړی او هم موردون او دی همیشه لپاره مخړون کړي د دې سمانه ده ک الله تعالی ته په دیو کې خیر معلوم نو الله تعالی به تعالی کتاب اورولې نو مخکې ویل چې دیو خو اوري قالو سمعنا دی خو مونږ اورو نو تاسو ته ما په ترجمه کې یو ټکی وای ولو علم الله فیهم که معلوم می الله تعالی ته بدیو کې خیرن طلب د حق له اسمعهم او راولې به دیو تر خپل کتاب په پویولو سره دی به پوی کړی وي نو خلی کې نه پدیو کې طلب د حق نشته لري څوک چې طلب د حق کوي نو الله تبارک تعالی هغه ته خپل کتاب علم ورکړي چې طلب د حق بکی نو سوال درازي چې طلب د حق دی بکی نه الله تعالی دې په پوی کې کنه جواب ولو اسمعهم که واورید الله تعالی دیو تر خپل کتاب او پوی کی به د تولو نو په داسې حال کې چې دیو کې طلب د حق نشته نو په دغه سه حال کې دیو مخ واړی او هم موردون او همیشه را پر دیو مخ راون کړي د الله تعالی کتاب نه الله تعالی د دین نه او لو علم الله که الله تعالی تر دیو په باره کې خیر معلومه طلب د خیر دا کنایه د دسنه یعنی په دیو کې طلب د خیر موجود نه لري که چرته بدیو کې وینو الله تعالی ته معلومه خو د الله تعالی عدم علم معنی دا شوله چې الله تعالی ته علم نشته لري ځکه به دیو کې هغه وجود نشته لري طلب د طلب د حق به دیو کې نشته لري نو الله تعالی ته ځکه نه دی معلوم چې شته پکې نه ځکه کوي پکې نو داسې حالت نه راځي چې الله تعالی ته بیا معلوم نه خو طلب د حق پکې نشته لري نو دغه نه تعبیر شو وسبانی په ادم علم باندې الله تعالی ته نه دی معلوم یعنی په دیو کې طلب د حق نشته لري نو بده کې بل خبره ذکر شوله اے مؤمنان مسلمانانو مجاهدینو ځان کې طلب د حق پیدا کړئ په ځان کې طلب د حق پیدا کړئ او دغه سي اوریدل د الله تعالی کتاب د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوهه کول په ځان کې دا پیدا کړئ او دا خلکو په شان د کې مکیږي وهم موردون عن قبوله عنادا وجهودا مفسرین ذکر کړی دي منافقان داسې دي چې د الله تعالی د کتاب نه همیشه لپاره مخړی عن قبوله عنادا وجهودا کله کله چې رستا ته په زده او په عناد باندې ودرېږي او کله تی بس اسی انکار کوي نو داسې مکوئ چې کله د الله تعالی کتاب بیانېږي په زده او په عناد باندې هغې سره مه ودرېږئ هغه ستا مخالف هم دغسې چل کوي ستا دشمن هم دغه کار کوي او تم دغه کار کوي ستا دشمن هم پروپیګنډې کوي او دا نه غواړي چې د الله تعالی کتاب بیان شي او تم پروپیګنډې کې په حق ویون کې بسې د الله تعالی د دین په بیانون کې بسې نو ته ځان ته مجاهد وي هغه په هغه باندې پتو لګېره منافق او د مرتد پتو پې لګي او دا چې د قرآن نه خلاف دینو دا ته چې بیا خلاف کې او ته لګیای د الله تعالی د دین اواز غلی کې نو پدې کې تراغي سره شریکی یا ایه الذین آمنوا ایمانوا لو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان الله یحول بین المرء وقلبه وانه الیه تحشرون دریم قانون د جهاد د پاره بیانی ای مجاهدینو کله چې جهاد پرس شي نو په دغه وخت کې نپل کارونه پرېږدئ بلکې جهاد ته بیا توجه وکړئ د دې دا معنی ده چې نپل بیا مکوي نه نه د دې معنی دار چې الاهم پل اهم دار شریعت قاعده ده دې نه معلومیږي کنه یو طرف ته jihad پر شوی دی بل طرف ته تاغه کارونه شروع کړی دي چې هغه د jihad نه مرتبه ډیره زیاته لاندې ده نو دسې وخت کې اهم کار ته متوجه شي د الله تعالی دین ته متوجه شي jihad قتال په سبیل الله ته متوجه شي په حدیث ته بخاری کې راځي ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زه په مسجد کې د په جماعت کې مانځه ته ولاړم نه په لمونځ مې کاو نبی صلی الله علیه وسلم ما ته آواز وکړه ما اجابت ونه کړ آواز مې جواب مې ورته ورنه کړ ځکه مانځه باندې ولاړم کله چې زه مانځه نه فارغ شوم د نبی صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم او نبی اسلام ته مې الله تعالی پیغمبر اعظم په مانځه باندې ولاړم عذر مې ورته پیش کړ نو ځکه ما ستاسو اجابت ونه کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته دا آیات ووایه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کله چې رته د الله او د الله تعالی پیغمبر حکم متوجی شي نو دا خو نه پل مونږ کنه خلک سات ورسته وکه وس مثلا سید ته امامي سید ستا دکان دی نو دا لګوستو که کنه تشکیل دی نو په تشکیل کې لاړ شه زمیداره دی دا نو خو بس ته ټول عمر دې زمیدار شول شپې ته وتیا کال دې تیر شول په دې باندې مول نشولې د الله تعالی دین ته jihad په سبیل الله ته توجه کوي عالم دې مولوی صاحب دې شیخ صاحب دې مفتی صاحب دې نو په دغه مدرسه کې وروز شولې لس کال دې ځان له علم کړی دی اوس دیرش کال دې تدریس وکړه خو اوس هم تدریس کوه صحیح ده د مجاهدینو مرسته کوه د هغې تایید کوه شاګردانو ته یې ترغیب ورکوه پر عوامو کې په مقتدیانو کې د الله تعالی د اعلا د کلمت الله د لپاره جذبه پیدا کا دا نه چې ته خلق کړي د طالب او د مجاهد خلاف ته تیارې دغه سي سبقونه دی ویل چټی دی اوسه دا ټول کال خو سبق نه کنه پندش پګوا ته میاشتې سبقي نو بیا دا درې څلور میاشتې چیرې د مجاهدینو سب تلار شي د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه تاریخ چیرې ژوندې کاغه ودا سکوله نیم کال دغه محدث دی الله تعالی د الله تعالی د پیغمبر حدیث بیانوي او نیم کال چې جهاد لور کړو نو دغه سیو کنه الله تعالی ولی په علم کې برکت پیدا کی نو بدی کی اشاره شول دغه ته چې اهم پال اهم ته چره توجه کوي مسلمانانو که دغه ونه کوي نن سوار مسلمان نه لار ځکه خطا ده چې دا الله تعالی د دین کار پرې خیره سیده تبلیغ له هم لاړ شه سیده کال کې چیله ولګوه یا بل سره چې دی لاړ شه سې روزې پکې ولګوه او عشرې پکې ولګوه خو سیده کله کله قتال پی سبیل الله له هم لاړ شه مجاهدینو سره ملګرتیا وکړه تربیت وکړه دغسې وکړه مجاهد لم دا په کار ده چې په ټولو ټولو وختونو کې ټول عمر خو تشکیل نه کنه ته پکې مې اوسې روزه ولګا شبي جمعې له پکې ورشه مرکز له پکې ورشه جوړ له پکې ورشه او توړ له پکې ورشه کله یو سره کله بل سره دغه د پکې ورشه خیر ده څه خبره خو نه ده دغسې مجاهد نو په تا باندې دا آیات نه نازل شوی چې تا الله تعالی بخلی بس ته جری جنتی او بس نور هیڅ مه کوه ته د الله تعالی کتاب بیانېږي هغې ته کښېنه مدرسه رې دره کور خواته مجاهد یې ته صحیح ده ورځه کنه مدرسې ته چیرې د مازیګر نه وروسته وردره مولوي صاحب نه یو آیات درس کوه د قرآني کریم یو حدیث ترې زده کوه په دې طریقه باندې جهاد بم رواني علم بدیم رواني طالب العلم دی نو صحیح ده علم زکوا خو لیکن جهاد سره تعلق وساته ولی دغه کتابونو کې داری کتاب الحدود دی بیا پای کې دی د غلا باس پکې راځي د زنا باس پای کې راځي دغه سی کله چې تا د احادیثو کتابونه په هغه کې خدا وای کنه دغه کتاب السیر په هغه کې راځي کنه راځي کتاب الجihad په هغه کې راځي کتاب المغازی په کې راځي بخاری او په داسې حیثیتو کې خدا دشته دی نو چې دغه دی ویلل نو اوس دا میدان تر او بس بهر ته شری ورس عملی کا یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو استجیبوا لله وللرسول او مخکې هم مونږ یو طریقه ویلی و د مدارس ته او دغه سي نورو خلکو په باره کې چې هغه په جهاد کې شرکت وکړي نو موږ د هغې لپاره تقریبا څلوېښت طریقې په جهاد کې شرکت ویلې وي په خپلو نشریاتو کې داسې وکړئ چې په کم ځای کې مجاهدین دي او د الله تعالی د اعلال کلمت الله د پاره جنگي صحیح مجاهدین دي صحیح مسلمانان دي نو لاړ شئ د هغې د مسؤول سره میلاو شئ د هغې سره بیعت وکړئ نو هغه مسؤل بم داسې نه کوي چې تاسو ته وایي چې بس راځئ خو چې کله ضرورت یې په کال کې یو ځل دوه ځله درې ځله ضرورت دی نو بیا لاړ شي د هغې خواله مالي کومکو سره وکړه کله ورې په بل تشکیل باندې ولېږي بس خپل دکانداری هم کوه او ته په جهاد کې ومې په تشکیل باندې به یې کړه دغه دکاندارۍ ته به بیا هغه امیر ولېږي طالب العلم دی په مدرسه کې نو د خپل د مسؤول په اجازت باندې لاړ شه نو علم دې مزکه په تشکیل باندې ومې بس دا بهترینه طریقه ده بازار کې کینه چولې خرڅوه ځان له پکوړې خرڅوه او بل یو کار کوه زمیداره کوه خو لیکن په تشکیل باندې کنه کله چې ضرورت راغی نو بس دکان دی بند کړه درې ورځې خیر دی لس ورځې دی بند شي خبره ته خو الله تعالی دې لپاره نه پیدا کړ یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو استجیبوا لله وللرسول حکم قبول کړئ د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر بطاعت دې کې مفسرین وایي حکم قبول اول سری د الله او د الله تعالی پیغمبر تابعداري وکړئ دا ټکی ځکه وایي چې ډېر خلک داسې وایي که نه طالب العلم وایي زه خو د الله تابع یم نو مولوي صاحب وایي چې زما نه خپل جنتي نشته دی نو دغسې دکاندار وایي حاجي صاحب وایي وایي جنتي خو زه یم وایي حدیث کې راځي چا حج وکړ نو دا داسې له ګناه نه پاک شو لکه مور چې زیږولی نو یې دغه نو هغه بل یو به ځان له وایي زمیندار به ځان له وایي چې زمینداره کې او یوه دانه ردې نه میږې وخوري په هغې و تاجر ثواب میلاویږي هغه به دغه وایي نو بل تبلیغي سه بوي چې یو سیرو سیروزو چې لدی ولګول یا یو شی به جمعې لار شری نو بس دا خو جنت حاصل شو نو دا سی مجاهد وای چې یو تشکیل لور شو بس خبره خلاص شوله الله تعالی ګور ظلم جاته مکوي دا الله تابعداري وکي پوره تابعداري د الله تعالی وکي دا ټول د الله تعالی د دین شعبې دي خو لیکن د وی شعبې ته دین مو وایي یوازې حج ته ټول دین مو وایه یوازې مونځ ته ټول دین مو وایه یوازې په مدرسې کې سبق ویلو ته ټول دین مو وایه یوازې جهاد ته ټول دین مو وایه د الله تعالی دا دین پوره قبول کړئ پوره بالطاعت خبره ومنه اطاعت وکړو الله دې ومنه یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو استجیبوا لله وللرسول حکم قبول کړئ الله او د الله تعالی پیغمبر یعنی بالطاعت به تابعداري سره اذا دعاکم لما یحییکم کله چې راو بلی تاسو لره لما هغه چیز ته یحییکم چې ژوند درکې تاسو لره واعلموا پوه شئ ان الله یحول بین المرء و قلبه لما یحییکم سمانه ده چې تاسو در ژوند درکې تاسو ژوند دی کوي لما یحییکم مبصرین لیکلی مراد درنه جهاد په سبیل الله ده ځکه جهاد سبب دی لپاره د امن د ژوند راشي جهاد وکړي چې د امن ژوند ته میلاو شي د امن ژوند ته میلاو شي لما یحییکم جهاد په سبیل الله دویم قول هم بصرین داره لما یحییکم نو مراد چیرې قرآن او سنت تی مراد دی دیو جن تفسیر جلالین معنا کړی دا نور مفسرین معنا کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ډیر اقوال ذکر کړی دی پوره تفصیل هغه ذکر کړی دی تفصیل لپاره غي ته رجوع کولای شي لما یحییکم من امر الدین لانه سبب الحیات لانه سبب الحیات الابدیه کله چې تاسو ته आवाज درکړل شي لما یحییکم قران لما یحییکم استجیب لله لما یحییکم قران کریم وللرسول د الله تعالی پیغمبر د پیغمبر خبره ومني لما یحییکم سنت د نبی صلی الله علیه وسلم ځکه په ظاهری روح باندې د انسان د بدن قوام دی انسان په ژوند دی خو لیکن قران او حدیث دا سبب دی لپاره د ژوند ستا د روح چره د غی غذا قران او حدیث دی نو لما یحییکم کی اشاره شوله عقیده او ایمان ته کی اشاره شوله لا اله الا الله محمد رسول الله ته کی اشاره شوله استجیب لله لما یحییکم لا اله الا الله قران کریم عقیده ته ذکی استجیب للرسول د الله تعالی پیغمبر طریقه ومنئ لما یحییکم جندی وشی محمد رسول الله د ایمان د دوه اجزا دي کنه ایمان بالله ایمان بالرسول ایمان بالقرآن او ایمان به سنت د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه نو په دې باندې به روحونه ژوند شي کله چې د مجاهد روح ژوند دی نو دا بیا کافران چې هغه ته نشي ټینګېدل نو اے مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو خپل په ژوند کې قران او حدیث راولای خپل ژوندۍ د قران او د حدیث مطابق جوړه کړئ تفسیر بحر المحیط کې ابو حیان رحمت الله علیه ډیره عجیبه معنی ذکر کړې ده ای ایمان والا حکم قبول کړئ د الله او د الله تعالی له پیغمبر اذا دعاکم کله چې راوبري تاسو لما یحییکم لما یحییکم الشهاده د دین مراد چې شهادت تر ته دعوت درکړل شي نو راشي شهادت ته ورشي او هغه ته ولی شهادت مراد دې ځکه بل احیاء عند ربهم یرزقون شهیدان د الله تعالی په نسبت باندې ژوند دي نو استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم لما یحییکم راشد الله تعالی په دین کې ځان شهید کا نو ځکه چې شهیدان بل احیاء عند ربهم یرزقون او د الله تعالی په نسبت باندې ژوند دي که نو لما یحییکم ژوند ته راشه که ژوند غواړئ نو راشه ځان شهید کړه الله تعالی په لاره کې استشهادي ته راشه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډیر بهترین وضاحت ذکر کړی لما یحییکم هغه ته کتل شي دیو جن امیر سے محترم بدا خبره په خپل بیانونو کې بار بار کوله مجلسونو کې بار بار کوله وی ژوند د غیرت او مرگ د شهادت خپل کوي مرگ د ژوند د غیرت او مرگ د شهادت خپل کوي نو لما یحییکم چې جهاد دی وکړ نو ژوند د غیرت دی د مجاهد زندگی د غیرتی د مجاهد زندگی د غیرتی او مرګ د شهادت لما یحییکم نو په دې کې دغه ته اشاره شوله د امیر سه محترم چې دا خبره کړې ده لما یحییکم ژوند د شهادت jihad وکي او مرګ د شهادت نو بس چې شهید شین د الله تعالی په نسبت باندې ژوند دی ژوند د شهادت دا ژوند د غیرت او مرګ د شهادت وعلم پوه شي ان الله یحول بین المرء و قلبه یقینا الله تعالی پردا چي بین المرء په میند سړی کې و قلبه او زړه داغه کې وانه الیه تحشرون او خاص په الله تعالی ته جمع کړل شي واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه د دې ډېر توجیهات مو په سرینو ذکر کړی دي زه تاسو ته به بالکل اسان ویم د دې د دې جملې مقصد دا دی کله چې د الله تعالی طرف نه د الله تعالی د پیغمبر طرف نه اعلان وشي د الله تعالی په لار کې ودی jihad وکړي ځان شهادت ته پیش کړي قرباني ورکړي نو سم د سپاسي تاخير مکوي ولی دغه تاخير چې الله تعالی وری په ځل باندې پرده راولي نو یو قول لم بصرینو داره دا کیدای ده پرده اچول دا کینای ده د مهر لګول نه قرآن کریم کې بل دی کې الله تعالی ویلی بل طبع الله یو ځای کې وایي ختم الله علی قلوبهم که د الله تعالی حکم ته زر را پانه سدلې ځانې چمتونه که نو الله تعالی بری په دله باندې مهر ولګی الله تعالی بیا بی دینه بشي لاړ بشي د دین نه بل طرف ته لاړ شي دیو جن علماء کرامو لیکلی دي ګوره کله چې د د الله تعالی د دین کار دی او आवाज د تدارک کله شي نو پای کې جلتی وکي چې څومره څوک تاخير کوي سستی کوي الله تعالی ول بیا توفیق نه ور کوي پاتې شي او دا غیر پر حدیث هم دلیل دی کنه ورسته وراسي غزوه تبوک کې دا صحابي واقعیا د کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ واقعیا یمال چې دا بستا قاطور یما سبا به خیر دی سامان تیار کم خلق بلاله ځان له تیارې وکا ما به د شم مړه مشکل نه لري دا خلق په یو میاش کې تیارې کوي زه په دوه ورځو کې کولای شم اخیر نبی صلی الله علیه وسلم روان شو ما ول چې زه ورسره رسول شم نو وای آن تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته ورسېده غزا وشوله او واپس راغی د پاده کې پاتې شوم نو کله چې راته آواز وکړلی شي لما یحییکم چې ستاسو په هغې کې ژوند د غیرت دی مرګ د شهادت دی نو هغه سمدستو ته پاڅئ کار له لاړ شي تشکیل له لاړ شي امیر د باندې آواز وکړه د مجاهدینو مسلمانانو امیر دی او آواز یې باندې وکړه چې تشکیل ته تیار شه نو بس چل ول پکې مه کوه که چل ول دی وکړه الله تعالی ورنه توفیق واخلي او دغه سي کله چې دا دغه اذان وشي اذان وشي د منظر لپاره تاواز وشي سم د سپاسي ځکه په حدیث کې راغلي دي کنه د الله تعالی پیغمبر وای د د انسان په سینه باندې شیطان خپل خلطم کیږي کله چې دا ندا وشي اذان وشي نو شیطان ته سوی نم نم بک لیلن طویلا او د شو د ش سړیا ډیر وخت وسم پاتې نو بیا دا غسی وشي مونږ تلار شي بس او کله چې نیخ پاسې د رسیدن نو شیطان زله پاغي باندې وچوي الله تعالی د بیا توفیق درکړي نو اوس الله تعالی ذکر کوي کبه دغه جهاد کې سستی وکړه یا د الله تعالی د دین په دعوت کې سستی وکړه دا آیات عام دی ابن کثیر رحمت الله علیه ډیر احادیث ته دی آیات و زمن کې ذکر کړی دی ډیر وضاحت یې کړی که جهاد هم پرې خودنو داسې عذاب بنمانه الله تعالی راولي چې صرف به تاسو ته نه رسي هغه عذاب به بیا عام د الله تعالی د دین چغه پورته کوي حق आवाज وکړي حق بیان وکړي کچرتا امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم پرې هو د الله تعالی دین تم دعوت نه ورکاو د مجاهدینو تایید مونږه نو داسې عذابونه باندې باندې راشي چې بیا به یوازې اگر مجاهد پورې خاص نه بلکې عام عذاب براشي واتقوا ځان بچ کئ وتقو ځان بچ کوي په جهاد کولو سره فتنه تن دغه عذاب نه لا تصيبن الذين چې نه ورسیږي ظالمانو ته منکم تاسو نه خاصه تن یوازې که جهاد هم پرې خو ده نو بیا بر باندې عذاب راځي بیا به یوازې تاسو نه رسیږي بلکې هغه عذاب به عامي نو ځان په جهاد کولو سره بچ کړي دغه سي عام عذاب نه وعلم پوه شي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی چې لا يعذب العامه بعمل الخاصه د خاصو خلکو په عمل باندې الله تعالی عام عذاب نه راولي تر دې پورې چې دا خاص خلک یو منکر ویني بینا زهرانیهم په خپل میند کې چې بد اعمال ویني منکرات خلک کوي وهم قادرون علی او هغه چې په دې باندې قدرت لري چې هغه بدل کې منه کی او دای منه نه کی نو په اذا فعلوا ذلک بی دینی عام شوله او دا خلق چې د الله تعالی د خلاف نه خلق نه منع کوي نو عذب الله الخاص والعام بیا الله تعالی خاص او عوام ټول له عذاب ورکي په معاشره کې بی دینی ده ته قدرت لري چې هغه منع کی امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کې یا امر بالمعروف کې خو لیکن نهی عن المنکر نه کې نو الله تعالی به داسې عذاب راولي چې بیا په کې عام او خاص نه عام خلق بیا وي بیا وي په وچو کې وای بیا لامدم سوځي نو وچو لامدو کې بیا ګډ وډو سوځي ټول به بیا تباه شي نو دا سه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه خلک چې د الله تعالی د خلاف نه خلق منع کوي او هغه خلک چې هغه نه منع کوي په خپل خدیندار دي خو لیکن دا الله تعالی د دین आवाज نه پورته کوي نو دا لکه په کشته کې څه خلق دي کشته دوه چته ده دا په خسنه واچي نو څه خلک په لاندې چت کې شي او سره پاسه چت کې شي اوس دا لاندې چت والا چې اوبو ته ضرورت راځي دا پاسه چت ته خیږي او دا غینه اوبه راخلي خو اوس دا وایي چې یاره مونږ به څه دا خلک تنګه او بار بار به بره خیږو خو دې کشتۍ کې ولاندې سورې وکړو نو بس په اسانه باندې به دا اوبه راخلو نو دواړه به غرق شي که نه دواړه چتونه ولاړ شي نو دغه سې دې کوم دای ته اشاره ده که جهاد هم پرې خو ده دغه سې نهي عن المنکر هم پرې خو ده الله تعالی بر باندې داسې عذاب راولي چې لاندې چت سورې شو نو بیا ودوانه تبا کیږي دوانه بیا غر کیږي دیو جن بل حدیث ته ابو داود کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا تبايعتم بالعينه اخستل خرڅول دکاندارایم شروع کړلی واخستم اذناب البقره د غوایانو لکې مونی ولی یوی او جغو داسې دا هم شیینم برابر کړله زمینداریم شروع کړلې و ترکتم الجهاد او جهاد هم د الله تعالی په لار کې پرېښوده الله تعالی به رمانې ذلت مسلط کی او دغه ذلت به په تاسو باندې تر هغې پورې حتی ترجع الی دینکم تر دې پورې چې تاسو واپس شئ خپل دین ته دې کې یو ډېر عجیبه نکته محدثینو لیکلې په دې حدیث کې مخکې ذکر شوی دی ترکتم الجهاد جهاد پرېږدئ بیا ورسته وای نبی صلی الله علیه وسلم حتی ترجع الی دینکم چې خپل دین ته واپس شي معلومیږي دا چې د دا جهاد چیرې داسې دی لکه دا چې پوره دینی دغه به دی باندې د الله تعالی دین حفاظت راځي حتی ترجع الی دینکم یعنی جهاد چې د الله تعالی په لار کې پرې خو ده نو دا داسې دی لکه چې دین دې پرې خي لکه د الله تعالی دین دې پرې خي دغه حدیث صراحتن نه معلومیږي وتقو ځان بچ کې پیت وتقو ځان بچ کې په جهاد کولو سره پیت نه تند غذاب نه لا تصيبن الذين چې نه ورسیږي بیا ظالمانو ته منکم تاسو نه خاصه تنویازي وعلم پوه شي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي سخ الله الله تعالی سخ عذاب ورکړي لمن خالفه مبصرین ذکر کړلی څوک چې الله تعالی خلاف کوي سخ عذاب بوته الله تعالی ورکړي الله مونږ د خپل عذابونو نه بچ کړه الله مونږ له د حق وینا توفیق راکړه الله تعالی په خپل لار کې د جهاد کولو توفیق مونږ راک د چا د وجه نه چې اختلافات دي او جهاد رستو کیږي نو دغه د ټول هر څه ذمہ وار غدي چې جهاد پاتې شو کم مشکلات دی جوړ کړل الله به عذاب راولي بیا وداسې عذاب چاو په ټولو باندې راځي وذکروا انتم قلیلون او یاد کې هغه کله چې تاسو لګوي مستضعفون فی الارض په دې یاد کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي jihad ته درې انعامات الله تعالی بیان کړی دی په صحابه کرام باندې دا انعامات چې الله تعالی په چا باندې کړی نو باید چې هغه خصوصا jihad وکړي اذ انتم قلیل کله چې تاسو لګوي مستضعفون فی الارض کمزوري ګڼل شوی په ځمکه کې مراد تینا صحابه کرام دي اول تخافون ایریدلی تاسو اجه تخطفکم الناس یو وتختی تاسو سره خلق په آوا کوم نو پس زه درک الله تعالی تاسو ته ای صحابه کرام په مدینه کې تاسو کم وای او خلق ورته په کمزوري نظر باندې قتل په کمزوري نظر د خلکو قتل او یریدلې به چې کم ځای کې بس چاپه ولګي تخافون ایت تخطفکم الناس چې خلق به متختی اوس په موچت کې نن سبا دغه سیده کنه په هر ځای کې د آیسای 50 ملکونو کې د پاکستان آیسای کار کوي دا د پوج مشر په خپل ویره بلور د پوج ویان د خبر او کړل نو تخافون یریدلې تا یریدلې تاسو یې تخطفکم الناس یو وتختی تاسو را ایسای بم دلو تختی دا سی پوجان او پولیس پر باندې چاپی ولګی تاسو یریدلې پرې باندې کنه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دعوت تیرې په پټه باندې دعوت کاو او دغه سی اذان په زور باندې نشو ویلې نو په آواکم الله تعالی زی درک تاسو ته مدینه ته هجرت وکړه الله تعالی دل زی درک داسې زی چې اوس ته چاپو خطر نشته لري پغه دی د او چتولو خطر باندې نشته لري و ایدکم بنصره او مضبوط کړی الله تعالی په امداد خپل سره جنگ بدر کې الله تعالی ته داسې اسباب جوړ کړ الله تعالی ملائک راولېګل تاسو د امداد لپاره ورزقکم من الطیبات او حلال روزی ته درکړه غنیمتونه تلال الله تعالی درکړل نو خدای الله تعالی په لار کې وجنګي کوي دا څلورم قانون ذکر کیږي د پاره د جهاد د مجاهدینو د پاره او بیا په کې ایه الذین آمنو راوړل شوی دی ستا د ایمان تقاضا دا ده د جهاد تقاضا لري دا چې خیانت ونه کی چرته د الله سره خیانت ونه کی د الله تعالی پیغمبر سره خیانت ونه کی دغه سي په خپل مند کې چرته خیانتونه ونه کوي ځکه کم مجاهدینو کې خیانت الله تعالی غیره پته نه ور کوي دیو جن صحابه کرام بداول او چې دشمن د تر ډیر ټینګ شونه پوی دا چې تاسو کې خیانت دی پر روایت کې راغلی دی مستقیل یا ایه الذین آمنوا ایمان ولا لا تخون الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره او رسول او د نبی صلی الله علیه وسلم سره وتخون اماناتکم دا د لان لان دی مخکې پاره باندې عتب دی او خیانت نه کوي په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون په خیانت او وتخون اماناتکم خیانت مکوي په د یو بل په امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ د الله تعالی سره خیانت سره د الله تعالی د احکامو خلاف در الله تعالی سره خیانت دی دا سي د نبی صلی الله علیه وسلم سره خیانت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت طریقې خلاف کول در هغه خیانت دی وتخون اماناتکم یو بل سره چیرې خیانت مکوئ یو بل سره خیانت مکوئ د لوز پابندي کوي دغه سیمه په سرین لیکلی دی دې دې کې خیانت نه مراد دا هم دی بیت المال کې خیانت مکوي بیت المال کې خیانت چې وکړه پاغه هم تبا کیږي پاغه باندې هم غر کیږي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیانت کول دا نه منافق علامه ده اذا تو من خانه د خیا د منافق چیرې د منافق عملی منافق اعتقادی نه د منافق عملی دا څلور علامی دي په حدیث کې ذکر شوی دي په صحیح حدیث کې یو پاره کې داره صحیح حدیث ته بخاری دی چې کله وینا کینو دروغ وای او کله چې سره امانت کې خودرش پای کې خیانت کوي او کله چې عهد سره وشي لوز سره وشي پای کې پای کې د وعده خلاف کوي او کله چې جګړه جوړ شي رچا سره نو بیا کندري کوي وایزا خاصه مفجره صحیح حدیث ته بخاری بل یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای و اذا كانت في البيت خيانه ذهبت منه البرکه اذا كانت في البيت خيانه ذهبت منه البرکه په کم کور کې خیانت راشي دا غینه برکت ختمي نو که په کم تنظیم کې په کم جماعت کې په کم مجاهدینو کې خیانت ماده راغله نو دا غینه بیا برکت ختميږي الله تعالی به سره بیا امداد نه کوي نو دې ځکه الله تعالی وایي چې خیانت مه کوئ که خیانت هم وکړه نو بس ته الله تعالی امداد به سره بیا نه یا ایه الذین آمنو ایمان ولو لا تخون الله خیانت مکوئ د الله تعالی سره او رسول او د نبی صلی الله علیه وسلم سره او تخون اماناتکم خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ وعلموا انما اموالکم اولادکم فتنه په دې آیات کې علت الله تعالی ذکر کړي خیانت د پاره مسلمانان خیانت د سره وجه نه کوي د مال او د اولاد د وجه نه کوي غلاګانې ولې کوي خلک بس بچو له چیرې په هغې باندې رزق راوړي حرامه مرداره دې پې وخوروله څلوېښت ورځې به مونځ ونشي الله تعالی به عبادت نه قبلوي شمسیانې دې پټې کړې دي نو چې رڼا پکې او قرآن تلاوت پکې نو به قبول شي ستانه نه قبلي کجوري دې چانه پټې کړې دي او روژه پې ماته نو دا قبلېږي ستانه بیا دا چرته نشي کېدلی وعلمو انما اموالکم اولادکم فتنه پوه شئ یقینا مالونه ستاسو اولادکم اولاد ستاسو فتنتون دو معنی دي یو معنا امتحان دی ستاسو لپاره ښځه او اولاد د امتحان دی او دویم فتنتون معنا سبب د واقع کېدلو دی په ګناهونو کې فتنتون سبب د واقع کېدلو دی په ګناهونو کې او په خیانت کې د ما د اولاد د وجنه دغه سید زنانه د وجنه خلق په پیتنه کې واقع کی په خیانت کې واقع کی و وان الله عنده اجر عظیم او یقینا د الله تعالی سره اجر عظیم ثواب دی لوی د الله تعالی سره لوی ثوابونه دي الله تعالی سره د ثواب خزانی دی د الله تعالی نه وغواړی یا ایها الذین آمنو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتکم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظیم پنځم قانون مجاهدین له کار دي ځان کې تقوا پرهیزګاری وکي تقوا او پرهیزګاری څه ته وایي د الله تعالی په ټولو اوامرو باندې عمل کول الله تعالی چې کم نواهیو نه بچ کړی دا غینه ځان ساتل یو درجه د تقوا ځان د شرک او د کفر نه بچ کول دویمه درجه د حرامو نه ځان بچ کول او د الله تعالی په اوامر باندې عمل کول دریمه درجه د تقوا د پرهیزګارۍ د شبهاتو نه ځان بچ کول مجاهده په یو ځای کې شک شبهه راغله چې دا کار راله جایز دی که نه دی جایز بس هغې نه قلار شغه مه کوه کله چې تا په ځان کې تقوا پرهیزګاري پیدا کړله نو الله تعالی دا غي پیدې ذکر کړې دي په دې آیات کې درې پیدې بیان شوې دي یو یجعل لكم فرقانا الله تعالی بل فتح درکې دویم یو کفر عنکم سیئاتکم واړه ګناهونه به الله تعالی معاف کړي سختې مشکلات به الله تعالی حل کړي او دریم یغفر لكم الله تعالی به ګناهونه معاف کړي ځان کې تقوا پرېزګاری پیدا کړل همداسې به وشي مجاهدین په دې اصول باندې ځان برابر کی بیا دشمن په دې اصول باندې د مجاهدین یو ګروپ برابر کیده مکمل چیرې دې مکمل مکمل تابعداري وکي او بیا دې هم هغه ګروپ بل څوک دې سره نه شریک کړي دا دې بیا په یو پوسټ باندې ورواچي په یو چونۍ باندې دې ورواچي په یو مورچه باندې دې ورشي دا هغه کافر دی ته بیا ټینګ شي نشي ټینګېدل دا خو واقعیا د غزوه بدر په دې کې ذکر کی الله بر سره داسې امداد کوي لکه څنګه چې غزوه بدر کې الله تعالی ملائک را لېږلي د امداد دپاره الله تعالی به دله هغه ملائک راولېږي بیا اګر که سامان د سره کمی اګر که افراد دې کمی درې سوه دیارلس برابر کوي په دې اصول باندې وروی لېږي څنګه چل پې کیږي یا ایها الذین آمنو بیا راوړل شوی دی ته خو مؤمنی کنه ځان ته مجاهد وې ځان ته مسلمان وې نو دا ځان کې پیدا ک یا ایها الذین آمنو ایمان والو ان تتقوا الله که یره کوئ د الله تعالی نه یجعل لکم فرقانا دربه کې تاسو ته فتحه فرقان ډیر معنی هم په سرینو ذکر کړی دي یو معنی دار چې فتح او غلبه دوی معنی هم په سرینو ذکر کړی ده فرقانن معنی دا شوره چې د فرقان نه مراد شهرت د نوم د مؤمنانو دی ته د شهرت د پاره مه جنګیږه الله تعالی بری په نیکوالی باندې الله تعالی بری په جهاد باندې مشهور کی الله تعالی بل دغه عزت او احترام درکې درې مانو په سرینې کرکړې د فرقان نه مراد داسې نور او رڼا ده چې د حق او د باطل په منځ کې او فرق کولای شي ډیر مجاهدین داسې دي زمونږ ورونه چې هغه د هغوی سره علم ډیر نه وي هغې په مدرسه کې لس کال او دولس کال نه دی تیر کړی خو بس کله چې په هغې کې تقوا او پرهیزګاري نو فرقانا هغه حق او باطل پیژني الله تعالی په زړه کې داسې یو نور او رڼا پیدا کړي چې د هغې په وجه باندې حق او باطل بیا پیژني نو فرقانا دا یو نور دی چې په هغې باندې امتیاز او فرق کوي د حق او د باطل په منځ کې دغه ته مراد دی و یکفر عنکم سیئاتکم سیئات نه مراد واړه ګناهونه دویم معنا په سرین زیر کې ذکر کړی ده سیئات نه مراد چیرې ناکاره صفاتونه خصلتونه ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کا الله تعالی ورب کې خصفتونه پیدا کی خلق بنه متاثر کی خلق بر سره مینه محبت ساتي درې معنا په سرینو ذکر کړی دا وایو کفران کوم سیئاتکم لری بکی الله تعالی تاسو نه سختۍ تاسو تکالیف بن الله تعالی لري کی او یغفر لكم دین مراد غټ ګناهونه معاف کول دي الله تعالی ورته ګناهونه معاف کوي الله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند فضل الله تعالی د لوی فضل خاوند دی الله تعالی ورمانه مهرباني وکي خپله